هغوی خو دا غواړي لکه څنګه چې هغوی په خپل کافران دي دغه سي تاسو هم کافران شئ او تاسو او هغوی ټول یو برابر شئ په دې وجہ په هغوی کې هیڅوک ځان له دوستان ما جوړوي تر سوچي هغوی د الله په لار کې هجرت اونکړي او کو هغوی د هجرت نه منشول نو چې په کم ځای کې بیا مومای هلته اونسه او وی وجنای او دا غوینه هیڅوک ځان له دوست او مددگار ما جوړوي